الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعيه غرض د ماتن رحمت الله علیه له د متن بیان دی وی بلې مسئلې اختلافي ده مسله دا بیانوي چې کله یو سړی هغه د دې دار فانیه نه منتقل سو عالم برزخ لره د قبر نه دغه کنده مراد نه ده بلکې د دې نه هغه دویمه زندگی مراد ده چې د عالم برزخ ده نو په دغه عالم برزخ کې د د دې پاره راحت او نعمتونه د د دې پاره عذاب او تکلیفونه د حق او ثابت دي نو دې مسئلې کې یو قول د اهل سنت والجماعت ده، دویم قول په دې کې د معتزله روافضو ده. رایه د معتزله روافضو دا ده، هغه یایې چې په دې کنده کې او دارنګه په دغه عالم برزخ کې عذابونه نسته، ځکه چه کله سړی ته مرګ طاری سو نو دی په منزله د جماد بندی وګرځید لا حیات له ولا ادراکه د ده د پاره ژوند هم نه ده راغلی او دا رنګه د ده د پاره ادراک هم نه ده راغلی نو اوس چه د ده د پاره ادراک نه ده راغلی حیات نه ده راغلی فتعذیبه محالن د ده دغه تعذیب هغه محال ده. نو اوس قول د اهل سنت والجماعت د دویم هغه یایي چې نه دا دواړه حق او ثابت دي دلائل د حقیت د دې لپاره نو عذاب قبر عذاب قبر هغه د کتاب الله نه هم ثابت ده او دارنګ د سنت رسول الله نه هم ثابت ده آیت مبارکه خو به تور نمونه د یو دو آیتونه ویلی دي لکه یو آیت مبارکه دا ویلی دا چې قران کریم کې الله تعالی ویلی دی د فرعون الله تعالی ویلی دی د آل فرعون متعلق چې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قرآن کریم یایې چې اور سبا او بیګا په دوی باندې وړاندې کیږي خو بیا د قیامت په ورځ باندې به فرشتو ته وویلی سي چې دغه آل فرعون سخترین عذاب ته داخل کړئ نو اوس د عذاب اخروي عطف په مخ کې النار یعرضون باندې راغی تاسو ته معلومه ده په علم نحو کې چې په مابین دی معطوف او د معطوف علیه کې مغایرت وي نو هغه یوم تقوم الساعه د قیامت عذاب معلومه ده ده چې هغه به غیر وي له دې مخکني عذاب نه نو دغه مخکنی عذاب د اور پیشي خو هغه د دوی دپاره په دنیا کې نه وه نو معلومه سوله چې په هغه ځای کې دوی ته ثابته ده چې هغه په مابین د دنیا او د آخرت کې ده نو د دنیا او د آخرت په مابین کې هغه، هغه حالت د عالم برزخ ده، نو ثابته شوله چې په عالم برزخ کې عذابونه ثابت دي. الله وویلې چې په دوی باندې اور سبا او بېګاه پېښ کېږي، ویوم تقوم الساعة، بیا کله چې قیامت قایم شي، فرشتو ته به الله رب العزت ویايي، ادخلو، ادخلو، آل فرعون اشد العذاب نو هغه په طریقې د عطف راوړ و یوم تقومو نو معلومه سولا چې عذاب اخروی مغایر ده له دې مخکني عذاب نه نو هغه عذاب خو د دوی دپاره په دنیا کې نه وو نو چې کله په دنیا کې هم نسه د آخرت د عذاب نه غیر سه خو د دې آیت نه ثابته سولا چې دا هغه په یو اوستاني یو بل حالت کې راغلی دا چې دا حالت د عالم برزخ ده او دویمه دا ده قران کریم کې الله تعالی د اغا نوح علی السلام د قوم بیان کړی دا نو الله یې اغرقو فادخلوا نارا اغرقو فادخلوا نارا دوی غرقړل شو نو بیا اغا متصل بلا پس لا اغا جهنم علمبو ته وړاندې سولو اغا وربندې شروع نو ګورا په اوغريقو بندې د اوغريقو نه روسته ادخلو بندې فا داخله سوې ده او تاسې علم نحو کې زده کړي دي چې فا راځي لپاره د تعقيب مع الوصل نو د تعقيب مع الوصل معنی دا راووتله چې د غرقېدو سره متصل بلا فصله متصل په دوی بندې عذاب شروع سو اوس چې کله په دوی بندې غرق راغی نو په دې غرق کې دوی ته موت لاحق سو د دې مرګ سره سره په دوی باندې عذاب الله يا يې شروع شوی ده نو په دغه حالت کې خو هغه قيامت نه ده قائم معلومه دا ده چې دغه عذاب چې په دوی باندې شروع ده دا په وروستاني حالت کې ده چې هغه په دنيا کې هم نه ده او د آخرت هم نه ده هغه هغه زندګي او حالت د عالم برزخ ده په دې کې د دوی د پاره دغه عذاب شروع شوی ده. او دا رنګه یو بل روایت مبارکه کې راځي چې کله یو مړی دفن کړل شي نو د تا دوه فرشته راشي دغه دوه فرشتو ته دغه دوه فرشتو ته یو ته منکر او بل ته نکیر ویل کیږي نو بیا دا مړی راکې نوی لدنه درې پښتنې وکي نو ورته وایي نو یو دې هغه رب پښتنه ترې وکړي چې رب دې څوک ده او دویم هغه د نبی کریم علیه السلام صورت ورته پیش کی ورته وایي چې ما تقولو فی حق هذا الرجل او دریم د دین متعلق پښتنه ترې وکړي نو کچیرته دا سړی مؤمن وي نو هغه د دې دریو واړو جواب ورکي نو دوی ورته وایي چې موږ ته دا معلومه وه چې ته به دغه رنګه جواب کوې نو بیا الله تعالی دې دده پاره په دې قبر کې وسعت او فراخي راولي مد بصره څومره چې د ده نظر لګیږي او بیا د ته ویایي نوم که نومت العروس نو د هغه ناوې په شان بندې ته ویده سه نو په آرام باندې به دی هغه بیغم سی له دې عذاب نه بخلاصي د ته براحت حاصل سي او کچیرته یو سړی د سوي چې هغه یو سړی دسې وي هغه کافر، کافر، وي نو هغه به په دې ټولو سوالونو کې لا جواب سي نو هغه به د دې یو جواب ورنکي نو بیا به الله تعالی نو پرشته به ورته وایي چې موږ ته معلومه و چې ته به د دې په مثل باندې هغه قول کوي نو بیا به هغه قبر د دواړو خواونه ور باندې راسي نو فتختلف ازلاعه د ده دغه پښتۍ به هغه سره مختلفې کړي، یو د بل نه به یې تېرې کړي، د دې یو طرف پښتۍ به یې په دې بل طرف کې داسې ووځي او د دې بل به په دې بل طرف کې داسې ووځي، نو د ده لپاره به دغه عذاب شروع شي، نو ګوره د دې روایت نه عذاب قبر او عذاب د عالم برزخ ثابت شو، او دارنګه. نو هلته خو د سړي د پاره راحت او خوشحالي او تنعيم وي نو معلومه شوله چې هغه په عالم برزخ کې هم دغه تنعيم شته او چې کله د جهنم یوه کنده شوله هلته خو سړي د پاره عذاب وي نو معلومه شوله چې په دې کنده او په دې قبر کې هم د ده د پاره هغه عذاب شته په دې خبره باندې پوه شوئ نو عذاب قبر هغه د دې نصوصو نه ثابت سو د روایتو نم ثابت سو مختلف روایتونه هم نقل کړه د آیاتونو مبارکه ونم ثابت سو دیو جنا فقها ولیکلی دي چې څو کسان د سدي په یغو پورې لکه خلاصه الفتاوا نقل کړي دي چې په دغو کسانو پسې هغه مل نه ده جایز یو هغه کس چې هغه د شفاعت د نبی کریم علیه السلام نه منکر وي او دویمه دا داسې هغه له رویت او دیدار د الله تعالی نه منکر وي او دریم هغه کس چې هغه د عذاب قبر نه منکر وي او څلرم هغه کس چې هغه د کرام الکاتبین نه منکر وي لانه کافرون خلاصه الفتاوی وجلی کی ځکه دا سړی له ایمان نه خلاص ده لتوارث هذه الامور عن الشارع صلی الله علیه وسلم چې دا په نقل مستفیض او مشهور سره دی هغه نبی کریم علیه السلام نه ثابت دي او دا رنګ تذکری دی قرطبیم نقل کړی دی چې یو کس اغا له عذاب قبر نه منکر سه فهو ملحد نو دا سړی ملحد دا هغه بیا مؤمن نه صفات کېدلی بهر کیف نو قول د معتزلو دا څه هغه یایی چې دا نسته او قول د اهل سنت والجماعت دا څه چې عذاب قبر او تنعیم په عالم برزخ کې هغه ثابت ده خو اوس خبره دا ده چې دغه عذاب او یا دغه تنعیم هغه به صرف د بدن د پاره وي او کدی روح د پاره بوي او کدی دواړو د پاره بوي نو په دې کې مسله دا ده چې دا به د دواړو د پاره وي ځکه که چېرته روح نه وای په دې بدن کې نو دې بدن او الاتو کار نه سو کولای، دغه ګناهونه یا دغه نېکۍ او طاعات یې نه سو کولای، خو که چېرته هغه، دغه بدن او الات، نه وای نو روح بغیر له دې نه نو که چېرته دې روح سره بدن نه وای دا کارونه نه کېدله او دا رنګه که دې بدن سره روح نه وای نو بغیر له دې نه ده دغه عمل نه سو کولای. پوپېدلی نو دواړه یو له بل سره په دې عمل کې شریکان وو. که چېرته دغه الات او اسباب د بدن نه وای، روح یو کار نه سه کولای. او که چېرته دسې وای چې د دې الاتو سره روح نه وای، نو بیا په دې الاتو بندیم کار نه کېده. شاه صاحب فیض الباری کې نقل کړي دي وی یو ورځ یو ځای باندې تیرېدم د دوه کسانو د عذاب قبر متعلق بحث وو نو ورته ویلې چې دا عذاب به هغه صرف د بدن د پاره وي که د روح د پاره ما غو کې خو د چې دا بحث خو قیمتي بحث ده چې دوی څه یې وی ورته ویل دواړو ته وي څنګه به دواړو ته وی د دې صاحب مثال د څه ده لکه یو باغ ته دوه کسان لاړل نو یو پسترګو باندې معذور ده ړوند او یو شل ده نو دواړه باغ ته لاړل وی یاره دا میوې خو غلا کوو اسی خو کیږي نه چې وینه خو روږي وي دواړه لوند ورته ویل چې خو پیخه دا ده چې زی وینم نه او شل ورته ویل چې زه خو وینم ټول رته کاری دا په خدا دا کده دا نه ده که او اوس پیخه دا ده چې زه ورسېږم نه ړوند ورته ویل چې اسانه کار ده کنه زه به تا په اوګو باندې کینوم بس تیر راشه کوه ما ته خو ښکاري نه تا به زه ورپورته کم بس تیر راشه کوه دواړه به خورو تم ګټه ترې اخله او زه به هم ترې اخلم نو هغه ړوند راغی دغه شلې په اوګو باندې کېناو میوې را شو کولې د باغ چکتن پر راغی نو هغه به سزا دیو ته ورکی که دواړو ته که یو ته سزا ورکی نو شل خو به ورته یې چې ته خو ما وینې کنه چې زنه ورسېږم ما پکې کوم دي و پیدله اوړون به عذر ورته کی هغه به ورته یې ته خو ما وینې کنه چې زه خو یې سم نه وینم زه وینم چې راوي شو کوم ما ته خو نه معلومیږي په دې خبره پوه شوي خو لیکن هغه چې وی یو بوي کې دواړه دواړه بوي ړون ته بیا یې چې تا ویرانه دا کړی دا چې د دې وګو ته خېځولې ده او د شل ته بیا یې چې ویرانه تا کړی کدي تا دغه لاسونه نه ویغه خو دیغه خو سترګې نه ویغه خو دا میوه نه لیدله نو جرم کې دواړه شریکانو له دې وجه نه سزا به د دواړو لپاره وي د یای چې 15 کاله بعد د دوی دا جواب د ما ډیر خوښ سه 15 کاله بعد بیا ما یو روایت پیدا ک د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دغه نه صراحتن عین دغه الفاظ منقولو چې د دې مثال په منزله د دغه دوه کسانو ده چې جرم هلته د دواړو نه پېښ شوی ده لهذا سزاب او دارنګه هغه بدله نیکه هغه به هم د دواړو لپاره وي نو دغسې هغه روح او جسد هم دي که چېرته د دې جسد سره د دې لاسونو سره روح نه وای په دې خبره باندې پیږي نو بیا دوی هیڅ نشو کولای دوی په مثل دی اغړاند دي او کچیرته د سوي چې د دې روح سره دغه الات نه وای نو هغه په منزله د دې شل ده نو د ده سره د الات او اسباب نه وای هغه څه نسو کولای په خبره باندې خو پوه شوي نو چې جرم د دواړو نه راغی سزا به هم د دواړو لپاره وي دغه چې په نیک عمل کې چې عمل کې دواړه شریکانو نو دا به ثابت هم د دواړو لپاره وي وکته دا خبره وکي چې د عالم برزخ عذاب دا ثابت ده د عالم برزخ عذاب دا ثابت ده نو کومه ده یو سړی کافر وي هغه په دار باندې یو اسلامی حکومت وځړي په ورځ ورځ باندې هغه الته کوړای وي نو یو سړی ته چې لخت ورکه نو هغه حرکت کوي کنه په کار دا ده چې هغه خوځېدلای دغه عذاب ورته رسېدلای د دې عذاب دی وجنه هغه تکلیف مګلیدلای حالان کې موږ د هغه تکلیف وینو کومه د لیدل کېږي خو نه په پیدلې کنه نو تاسو به د دینه جواب وکئ چې نه لیدل د دین هغه نه عدم یو ثبوت او عدم وجود نه ثابتېږي چې موږ یې نه وینو د دې دا مطلب نه ده چې د دوی لپاره د عذاب هم نستا د دوی لپاره دغه عذاب هم نشته د موږ نه لیدل د دین نه په دې نه ثابتېږي نه سولې په پوي د نه لیدل نه نه وجود نه ثابتېږي چې موږ وینو نه دا مطلب نه ده چې موجود هم نه ده لکه د دې لپاره اسانه مثال دا ده کمرې کې دوه ملګري یو ملګری هغه په خوب کې په مختلف نوعه هغه تکلیفونو کې مبتلا وي څنګه کې ملګری ناشتي مطالعه کوي یغه ته معلومات کیږي پاغه باندې څومره تکلیف تیریږي یو سړی دا هغه خو خوبونه ویني هغه چمنو کې ګرځي خایسته باغچو کې ګرځي او هغه پراحت او خوشحالي کې ده خو خوراکونه کوي څنګه ملګری ناس د کتاب ګوري هغه ته د دې معلومات کیږي نو دا نه وجو نه لیدل دلیل د هغه نه وجود نه ده نو چې موږ یې نه وینو دا دلیل د دې نه څه کېدلی چې ستم نه سته خو یو لس کاله مخکې د مصر په میوزیم کې هلته د فرعون لاش پروت ده عجایبګر کې نو بیا د برتانیې والا یو ډاکټر نوم مازی نو سوتلی د اخبار کیو اگر راغلی و چې ما د مسلمانانو کتاب وکوت نو التا د الله رب العزت وعده دا ده چې النار يعرضون عليها په دوی باندې دغه اور پیش کیږي او دوی ته عذاب ورکول کیږي وی ما ویل چې زه دا ووینم چې دا د ته عذاب ستا او کنه ډیر مې وکوت خو څه د عذاب درک نه راته لګیده نو خلکو ته ویل چې یاره دا د مسلمانانو کتاب دا رښتیا نه ده د دې سره یو لوی هیئت هم تللی وو نو بیا چې کله د دا خبرې کولې په دې کې ډیر یو معمولی غوندې حشره هغه د فرعون د تابوت نه ویروته سپین رنګ کې وه ډیره وړه حشره وه ایله معلومیدله په سترګو بندې دومره یو شی راووته نو هغه چې راووت دته یې پښې بندې ټک ورکه وی په هغه ځای باندې الله رب العزت ټول ایرک چې کله دغه ډاکټر ټول ایرس نو چې هغه څومره مجمله د سره موجوده ټول په ځای اسلام قبول کړي د الله رب العزت کلام رښتونی کلام ده چې دومره یو ما... په هغه باندې به څومره اخته وي فرعون باندې چې ده ته دغه ایکي یو حیوان رووت معمولي غوندې دومره یو معمولي زنده سره یو هغه راغی یو ټکی ورکړ په هغه ټک سره یې دی ایره کړ نو په هغه باندې به څومره اخته یي او د څومره ټکونه به هغه ته په ورځ کې ورکوي نو د خدای وعده رښتونې ده چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا سبا او بیګا په دوی باندې اور پیش کیږي بهر کیف خبره دا سوه چه عذاب قبر دا ثابت ده د نه لیدو نه نه وجود نه لازمیږي او روح او جسد دواړو د پاره ده تاسو په دې پوه شئ کنه وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین عذاب قبر لپاره د کافرانو او لپاره د بعضې ګناهګارو مؤمنانو خص البعض تخصیص یې د بعضو کړی دا لأن منهم ځکه بعضې له دې مؤمنانو نه من هغه دي لا یرید الله تعالی تعذیبه لا یرید الله تعذیبه الله تعالی اراده نه لري د تعذیب د ده فلا یعذبو نه یې غوته عذاب قبر نه وي لکه د حدیث لپاره شپږ خصلتونه الله رب العزت ورکړي دي یو په هغې کې دا ده چې ده ته هغه عذاب قبر نه وي وپېدلی او دویم حدیث مبارک کې راځي څوک د جمعې په شپه باندې وفات سو د جمعې په ورځ باندې وفات سو نو الله تعالی به د فتنه القبر او د عذاب قبر نه محفوظ ساتي الی یوم القیامه پوهیدلی نو ځکه یې ویلي چې ولبعض عصاة المؤمنین بعضوی که ګناهګاران هم وي خو چې دغه خصلتونه حاصل شي ورته د جمعې په شپه باندې وفات شو د جمعې په ورځ باندې وفات شو شهید شو او دا رنګ د خېټې تکلیف ورته پیدا شو دغه نه وفات شو د دې لپاره صحیح حدیث کې راغلي دي چې دوی لپاره به عذاب قبر نه وي ځکه فائدہ د قید ذکر کړه ولبعض دا بعض ولې وویلې؟ نو خص البعض تخصیص یې د بعضو کړی دا لأن منهم ځکه بعضې له دوی نه من هغه دي لا یرید الله تعالی تعذیبه چې الله اراده د عذابولو د ده نه لري فلا یعذبو نو هغه ته عذاب نه ورکول کېږي وتنعیم اهل الطاعة نعمتونه د نېکانو دپاره په قبر کې بما په هغه نعمتونو سره یعلمه الله یعلمه الله تعالی ویریده چې الله ته معلوم ده او الله اراده لري. دیو جن عثمان رضی الله عنه هغه به چې کله مقبره ته راغی نو زیارت د قبرونو ته راغی نو د ده په مخ باندې به اوښکې را روانې وي په ګیره باندې به یې اوښکې را تویېدلې یو چا یې ورځ پوښتنه ترې وکړه چې د تا په مخ کې د جهنم ذکر کیږي د تا په مخ کې د جنتو او د نعمتونو ذکر کیږي خو چې ستا دغه کیفیت او حالت موږ نه وینو دومره ډېر نه زاړې خو چې قبر ته ودرېږې بس دې تا زړاوې او زړاوې زړاوې او زړاوې دې دې وټڅوي عثمان رضی الله عنه ورته ویلې چې دا اولین پړاو ده له پړاوونو د اخرت نه که دا پړاو ښه سو بیا وروسته مراحل ټول ښه دي او که دا خراب سو مشکل ځای دغه ده که دا خراب سو نو بیا ټول مراحل مشکل دي سخترین مقام د هغه ټولو دپاره دا مقدمه ده، که دا ښه سوله وروستني مراحل پړاوونه بیا ښه دي او که دا خراب سو نو وروستني ټول مراحل بیا برباد دي. الله دې موږ او تاسو ټول وکړي. هو تنعیم اهل طاعت او نعمتنا د تابعدارانو د فاره فی القبر په قبر کې بما يعلم الله فاغه څه باندې چې الله ته معلوم دی الله اراده لري وهذا اولا حسن د کلام د ماتن ذکر کوي چې ماتن رحمت الله علیه هغه دواړه ذکر کړه تنعیم هم ذکر کړه عذاب هم ذکر کړه نو ځینې علماو د عقایدو صرف عذاب ذکر کړی ده تنعیم نه ده ذکر کړی او حالان کې په قبر کې دواړه ثابت دي راحت هم ثابت ده لکه روایت ما درته ویل روان د شارح ذکر کړي او دا رنګ هغه عذاب هم ثابت ده د خبرې په حقیقت پیږي نو د دواړو ذکر کول د اولاد له صرف عذاب نه کته چې بیا دیغو کلام غلط ده وینا نه غلط نه ده یغو د دیو جن صرف اکتفا په دی یو کړی ده یغو هغه اکتفا په دی یو باندې کړی ده چې اصل کې عام اهل قبور هغه کافرانو عاصیان وي عام نو تعذیب په ذکر سره دا ډیر لایق ده وپېدلې نو د هغه اکثریت په مدار باندې یوغوی ذکر د تعذیب کړی دا هغه تنعیم نه د ذکر کړی کنه ست دواړه ځکه ذکر دې شي نه په دې معاده نه کی ذکر دې شي نو دیغه عبارت هم سیده خدا اولاده اسوبیونه ویلې ښه وهذا او لا دغه عبارت او لا دا مما د هغه نه وقع فی عامة الکتب چې هغه په عامو کتابو کې ذکر شوی ده چې هغوی قصر کړی ده په اثبات عذاب قبر باندې دون تنعیمه نعمتونه یې نه دي ذکر کړي بناء علی النصوص الواردة له وجې د بنا کولو نه په هغه نصوصو باندې الواردة فیه چې هغه په دې کې راغلي دي اکثر وعلی ان وعلى ان عامه اهل القبور او دویمه دا ده چې عام اهل قبور کفار و عصات هغه ګناهګاران او کافران دي نو تعذیب بالذکر اجدرونه هغه ډیر مناسب ده و سوال منکرین و نکیرین سوال دی هغه دو فرشتو وهما ملکان چې دا عبارت ده له هغه دو فرشتو نه يدخلان القبر چې هغه داخلي کی قبر لره فیسألان العبد نو سوال کوي له بنده نه عن ربه له رب دده نه وعن دینه له دین دده نه وعن نبیه له نب پیغمبر دده نه قال سید ابو الشجاع نو یغه نقل کړي دي چې د صبیانو د پاره بم سوال وي او دا رنګه د انبیاء علیهم السلام د پاره هم عند البعض خو دا صحیح نه ده. نو دا ثابت ده کل من هذه الامور هر یو د دې امور نه بالدلائل السمعیه په نقلی دلائل باندې لانها امور ممکنه ځکه دا امور ممکنه دي اخبر بها الصادق وكلما هذا شانه فهو ثابتنا فهذه الامور ثابتتنا نو د صرف صغرا ذکر کړی ده کبرا ور سره متویه ده نو دا دلیل بنا ده په نمد قیاسی اقترانی حمل سره هو پیدلی لانها امور ممکنه اخبر بها الصادق المصدوق وكلما هذا شانه فهي ثابته فهذه الامور ثابته قياس اقتراني ده لانها امور ممکنه ځکه دا امور ممکنه دي خبر ورکړی دا په دې باندې رښتونی شخص چې نبی کریم علیه السلام د علامه په هغه طریقې باندې نطقت به النصوص چې هغه النصوص ورباندې شاهد دي قال الله تعالی الله ویلي دي النار يعرضون عليها ور پیش کیږي په دوی باندې په آل فرعون باندې غدو عشیه سبا او بیګا و یوم تقوم الساعه کله چې قیامت قائم سي ادخلوا نو وبو ویلي سي فرشتو لرا داخل کې آل فرعون سخترین عذاب لرا وقال الله تعالی الله ویلي دي په باره د قوم نوح کې اغرقوا فادخلوا دوی غرق سو نو متصل بلا فصله پای راوړله پا د څه لپاره راځي تعقیب مع الوصله نو متصل بلا فصله پښتو کې تعبیر ده په پیدل نو دوی داخل سولو هغه اور لره عذاب ور باندې شروع سه نو متصل چې سړي د مرګ نه بعد عذاب شروع کیږي دا کوم حالت وي د عالم برزخ نو عذاب ثابت سکنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي کریم علیه الصلاة والسلام ویل دي استنزه عن البول تاسو ځان بچ کوئ له میتیازونه فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب قبر لدینوي عام عذاب قبر لدینوي نو دغه عذاب حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته هغه چې زغتة القبر تنګي د قبر حاصله سوی و حالان کې هغه جلیل القدر صحابي و. نبي کریم علیه الصلاة والسلام د ده په جنازې کې مکمل پښه نه لګوله، د قدمو په هغه سرو باندې روان و. چا پوښتنه ترې وکړه، نو نبي کریم علیه السلام ورته ویلي چې دومره زیاتې فرشتې راغلې دي د ده جنازې ته چې هغه د پښې لګولو ځای نشته. خو د هغه سره سره بیا د ته د قبر تنګي لاحق سوله نو پیغمبر علی السلام دا ویلې چې استنزه عن البول تاسو د امتیاز نه ځان بچ کوئ وګوره د به مال ساته د هغه مال د تریکو سره به احتیاط نه کاوه په هغه کې هغه خو نجاست خفیفه ده ان که نجاست غلیظه ولکه د انسان خپل امتیازي دې سره ډېر احتیاط پکار ده وپېدلې طالبان اکثر استبرا نه کی او د سم نه و چی مفتی صاحب مرحوم الله دې مرقد منور کی هغه طالبانو سم نه کاو دا د دې خیال نه ساتي او یقیني دغه څه ده لا وبالي غوندې دي کنه نو دا بې پروايي نه ده ښه دې کې احتیاط کوئ ښه فإن عامة عذاب القبر منه وقال الله تعالی الله ویلی دی یثبت الله الذین آمنو ثابتوی الله تعالی مؤمنانو لره بالقول الثابت په هغه په هغه قول ثابته باندې چې دوی مخکې په دنیا کې وو چې توحید ده نزلت دا آیتونه هم راغلي دي فی عذاب القبر په حق د عذاب قبر کې اذا قیل له چې کله ده ته وویلی سي من ربک وما دینک ومن نبیک فیقول نو دی جواب ورکي ربي الله رب دې ما الله تعالی ده او دين دما اسلام ده نبي دما محمد صلی الله عليه وسلم ده وقال عليه السلام نبي کريم عليه السلام ویلي دي اذا اقبر الميت چې کله دفن سي مړی اتاه ملکان راسي دلرا دو پرشتي اسودان تکي توري ارزقان دي شنو سترګو والوي يقال لاحدهما نو هیبتناک شکل وي تور رنګ او شنې سترګې دا هیبت ناک شکل وي نو هیبت ناک شکل والا دوه فرشتې به راسي یو ته منکر او بل ته نکیر ویلې کیږي تر اخر د حدیث پورې او بل نبی کریم علیه السلام ویلې دي القبر روزه من ریاض الجنه قبر دا یو باغچه ده له باغچو د جنت نه او یا یو کند ده له کندو د جهنم نه انکار کړی ده له عذاب قبر نه ځینې معتزله او روافضو، لأن المیت جماد نو ځکه مړی ده له قبیلې د جماداتو نه ده لکه کاڼی، لا حیات له د هغه دپاره حیات نسته، ولا ادراک او نه د هغه دپاره ادراک سته، فتعذیبه محال نو عذاب ورکول دا محال دي، جواب دا ده انه یجوز چې جایز ده ان یخلق الله تعالی نو جواب دا ده چې الله تعالی په دې کې. یو نوع د حیات پیدا کړي. یو نوع د حیات پیدا کړي. قدر ما یدرک به لذة التنعیم والألم چې په هغه سره دی د درد احساس هم کولای شي او په هغه سره دی د هغه لذت احساس هم کولای شي. که ته وایې چې دا روح ورته را مات کېږي، موږ وایو چې نه، روح د مؤمنانو هغه علین ته خېژي، وم اسمان ته او د کافرانو سجین ته ځي، وم منځکې ته. نو اوس هغه به یا په عیلین کې وي او یا به په سجین کې وي هغه نه ورته راواپس کیږي هغه په هغه ځای کې وي خو لیکن د دې بدن سره تعلق وي په پیدل لکه لمر دا څومره لري ده خو بیا هم په منځکه کې دیغه د یو شی سره تعلق وي دیغه د وجنه هغه ته ګرمایش رسیږي کنه نو دغه سي لکه د لمر تعلق هغه چې له دنیا او له اردوی سره راغلی ده دلته یو شی کی اثر کوی نو دغسی ددی روح تعلق هم هغه ددی بدن سره یی په هغه کی اثر کوی په ده کی دومره قدر حیات پیدا کیږی قدر ما یدرک به لذت التنعیم او الالم چه په هغه سره دی د درد او د هغه لذت احساس کولای شی کامل حیات دی نه یی کنه پوه پیدلی که ته چې موږ ته خو نه ښکاری نو موږ یو نه دې ته ښکاری کنه نو د نه ښکار نه لیدلو نه نه وجود نه ثابتېږي لکه ما خارج کې مثال درک تاسو په خبره پوه شئ ول جواب او جواب دار غلې دا انه يجوز چې جایز ده ان يخلق الله تعالی چې الله پیدا کې په جميع الاجزاء په ټولو اجزاء په بعضو کې نوع من الحیات یو قسم حیات قدر ما یدرکو دومره اندازه چې په هغه سره دی هغه درد عذاب یا لذت د نعمتونو معلومه ولې سينو دا مستلزم نه درا ګرځولو دی روح لره بدن دې لره او نه دی خبر لره چې د خامخه خوسيږي او په اضطراب او مشقت کې دې وي او یا دې په ده بندې لیدلی کیږي تر دې پورې که یو سړی هغه په اوبو کې غرق سي او یا وخوړلی سي په هغه خېټو دې حیواناتو کې او یا په دار وځړولی سي یعذبو نو ده ته هم عذاب ورکول کیږي وان لم نطلع علیه اګر که موږ په ده بندې اطلاع نه لرو ومن تأمل او چا چې تأمل کړی ده فی عجائب ملکه په هغه نااشنا قدرتونو د بادشاهی د الله تعالی کی وملکوته، ملکوت مبالغه فی الملک ده، وغرائب قدرته او په نااشنا قدرتونو کی، وجبروته او په جبروت او عظموت، دا په یوه معنی باندی راځی، په معنی د عظمت سره ده مبالغه ده، او په هغه عظمتونو د الله تعالی کی لم يستبعد امثال ذلک نو دا بعيد هم نه بولي فضلا عن الاستحالة محال خو يې څوک خود نه بولي واعلم.